یصف خواص الادویه په منزله د طبیب باندې لکه یو طبیب وي چې دی توصیف کوي د خواصو د دویګانو د دویګانو هرې دوۍ کې خپل خاصیات وي دا ګرمه ده دا خشکه ده دې کې حرارت ته دې کې رطوبت ته په دې باندې طبیبان پوهېږي حکیمان په پوهېږي مثال يو طبيب وي يصف خواص الادويه و انواع المرض دی بيانوي خواص دي دويګانو او انواع دي مرض دوي خاصيات بيانوي نور خو دي طبيب دي دوي په خاصيت کي څه دخل ني صرف هغه خاصيت بيانوي نو دو وايي چې شريعت دغسې ده چې حسن او قبح د شیانو کې هیڅ دخل شریعت نشته صرف بیان کوي چې دی کې حسن ده دی کې قبح ده نور خو عقل پکې ته حسن او قبح چې دي معلوم کړي دي فانه ظن فاسد دا ظن چې چا کړی دا ما درته ویله دا ظن چې دا دا ظن فاسد دا تمجه السنه سنت احادیث مبارکه دا بعید کوي له ځان نه دا خبره دا ولي دا خبره پريږدي دا بده ګڼي بعد يي الرأي په ظاهر نظر سره بلکل په ظاهر کي چي احاديث مبارکو ته وګوري نو هغه نه دا پته لګيږي چي احاديث مبارکه دي ته هيڅ مقصد دا دی چي وقعت دا نه ورکوي حديث دي ته هيڅ وقعت نه ورکوي ښه جي کیفا سنگ باور کی کیفا سنگ باور کی وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قیام رمضان او ویلی دی گورت دی تا اگور کنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک تا پا قیام دی رمضان کی چی دی رمضان چی کم تراویح دی تراویح و مسئلے بابت کی دا حدیث مبارک را گلے دا اس پا دی حدیث ندا ثابتو چی دی حدیث ندا گور معلومی گی ایغن آواز نه راته وظنوا انه قد نام صحابه کرامو دا خیال وکړ چې کیدای شي حضور صلی الله علیه وسلم وده شوی فجعل بعضهم یتنحنح بعضې داسې خریسي غوندې کول آوازونه چې ویښ غوندې شي لیخرج الیهم فقال حضور صلی الله علیه وسلم ته ویله ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت ان يكتب عليكم چې تاسو دا کار ما لیدو او دونه محبت سره دې لمونځ ته تاسو حاضرېدلو نو چې دا ما وکتل نو زه په دې ویرېدلم چې داسې نه چې دا په تاسو باندې چې فرض کړی شي ولو کتب علیکم ما قمتم به اکه به تر باندې فرض کړی شوی وای نو بیا به تاسو بیا په دې باندې قادر نه وو ولې چې هغه غریبانو به ټوله ورځ مزدوریګانې کړې وي فصلو ایها الناس فی بیوتکم حکم یې ورته وکړ چې تاسو په کورونو کې څه کوو مونځ کوو فإن أفضل صلاة المرء في بيته افضل د لمانځه د سړي افضل هغه لمونځ د سړي په کور کې هغه یعنې افضل لمونځ دا دی چې دی په کور کې کوي الا الصلاة المکتوبه مګر سوا د فرض لمونځ فرض لمونځ کې افضل دا دی چې سړی دې په جومات کې کوي نور لمونځ کې افضل دا دی چې سړی دې په کور کې کوي دا د مشکات شریف حدیث ته متفق علیه حدیث ته بارہ سو پنجانوے دولس سوا او پنځه نوي نمبر حدیث ته په مشکات شریف کې نو اوس دې نه دا معلومیږي اوس موږ ورته وایو چې که دې کې چېرته حسن او قبح عقلي وای من کل الوجوه بیا خو دې څه مقصد چې زه یریدلم چې په تاسو فرض کړ سي که چېرته شارع ته په دې کې مقصد دا دی چې حسن معلوم و عقلي ته خو عقلي بولې نو مقصد دا دی چې بیا خو ضروري وه چې په دې باندې حکم وسي که دی په یریدو او که نه په یریدو بیا خو په کار ده چې په دې څه وای حکم وای او که چېرته په دې کې مقصد دا دی چې حسن نه نو بیا که دی پیریږی کنه پیریږی که ټولی هر وخت یی کوي کنه بیا پکار ده چی دا فرض نه کړل سی نو معلومه شوه کنه چی حسن او قبح دا مقصد دا ده چی عقلی من کل الوجوه نه دی حدیث په تطبیق باندې پوه شو یاسی نه چاسی سپین سپینو ته ګورو ښه جی کیف وقت قال النبی صلی الله علیه وسلم فی قیام رمضان حتی خشیت ان یکتب علیکم تطبیق مې ته وکړ دارنګه دې حدیث مبارک ته رایسه وقال بل ځای حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم المسلمين جرما تحقیق سره اعظم دی مسلمانانو په اعتبار دی جرم سره من هغه چوکتا سأل عن شيء چې اخت پوسو کدی یوشی بابت کې لم يحرم على الناس چې اپ خلق باندې حرام نه په خلکو باندې حرام شوی نی او دی د یوه شي متعلق تپوس وکړي چې دا حرام ده که حلال ده فحرم من اجل مسألته نو د ده سوال د وجې نه هغه شی دی په خلکو چې حرام شي بس شریعت ووایي چې بس حرام ده نو که ده سوال نه وای کړی نو دا حکم به نه راته نو دا د ټولو مسلمانانو کې اعظم چې ده جرمن ده ځکه به حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرام چې کول منې کول چې تاسو به د ډېر سوالونه نه کو د مخچینی امتونو دی وجه نه هلاک تلی وو چی هغو به انبیای کرامو نه ډیر ډیر سوالونه کوله چی کود نه کرید نه بایچه و مزاج وه او صحابه کرامو چیری داسی ندی کړی ایلا چه محدود غوندی سوالات راغلی دی نور مقصد دا دی چه داسی ډیر او حضور صلی الله علیه وسلم به خپله ورته ویلی چی که زه مقصد تاسو ته کوم شی بیان کړ بس ټیک ده. موږ دې حدیث کې اوس دا معلومول غواړو چې دې حدیث نه دا ثابته شوه چې حسن او قبح عقلي من کل الوجوه نه دي ولې که عقلي من کل الوجوه وای نو اوس موږ وایو چې که دې شي کې چې د ده سوال دې وجې نه کوم شی حرام شوی ده که دا کې واقع حرمت پروت وای نو اوس به دی اعظم جروان وای دا بیا خو به دا هسې خدای پاک چکاو حرامه وو ځکه چې عقل پکې اخته راغی تاسو خو وایو کنه چې عقل څه ده حاکم ده چې من کل الوجود دا شیونه چې دي عقلي دي نو بیا چې واقعي پکې ته حسن هغه قبح پرته وای نو هسې به یې حرامه وو نو ده سوال په دې کې اخر بیا څه دخل شه کنه او ولې ده ته مقصد اعظم جرمان ویلی کېږي معلومه شوه چې حسن او قبح من کل الوجوه عقلي نه دي هسې تاسو په دې مسلې باندې سر خلاص شه چې شاه صاحب منځ کې خو بیا نور ابحاث دي خو وروستو حصې کې د احادیثو داسې اسرار بیانوي که نه داسې چې نااشنا اسرار بیانوي بیا وروسته دې ابوابو حدیث رخلي او تطبیقونه کوي بیا چې کوم کسان مشکات یا د دوره حدیث طالبان یې هغه ته به بیا افادیت پته هلته لګېږي په دوره حدیث هغه کې چې استاد کله متعارض احادیث وایي داسې قواعد دي دی د تطبیق ښایي چې کله متعارض احادیث وایي جوابونه به اعلانې یې کړي چې جوابونه به د خپل ذهن ته مخکې نه ورغلي ښه جي کیف څنګه به دا من کل الوجوه عقلي شي ولو کان ولو کان ذلک کذلک که دا خبره داسې شي یعنی من کل الوجوه په عقل باندې فیصله شي بیا خو پکار دا ده چې ګوره مسافر ته اجازه ته کنه د افطار نو عقل فیصله خو بیا داسې پکار ده چې من کل الوجوه دا شی نه عقلي شي عقل ته حاکم بولې بیا خو پکار ده چې یو مزدور وي ټوله ورځ کټکای چلی ټوله ورځ مزدوري کوي سلو روپیو د پاره بال بچ ته روزی ګټی نو په او هر روزی دی نو په کار ده چه ده ته څه شی اجازت شی د افطار ده ته څه شی اجازت شی ځکه چه رخصت اسباب په ده کی موجود دی چه مشقت ته او تکلیف ته او یو مسافر ده خو لین کروزر ورسره ده ایر کنډیشن ورته پکی لګیدلی ده دنیا پیسی دی ورسره یو جای ریسټ هاوس کی ارام د پاره متل شه بل ځای چکر ته لاړ شه په کار ده چه هغه د پاره څه وای اجازت نه وای عقل فیصله خو دا ده لیکن مسئله دا شی ده نه نو معلومه شوه چې مقصد په شرعي احکاماتو کې مونږ دپاره شریعت کافي ده خو شاه صاحب دا خبرې بیانول غواړي چې د زه اسرار بیانوم دا دې دپاره چې ښه اطمینان چې سي پیدا شي نور که دا اسرار څوک نه وپېژني بیا هم مقصد شریعت دپاره مونږ دپاره خو عمل دپاره بس د خدای د خدای رسول حکم چې ده هغه کافي ده کیف ولو کان ذلک کذلک لجاز افطار المقیم الذی یتعانی کتعانی المسافر بیا خو پکار ده چې جایز شي افطار د مقیم هغه چې د مشقت برداشت کوي داسې لکه مسافر چې مشقت برداشت کوي لمکان الحرج المبنی علیه الرخص له وجې د هغه نه هغه حرج نه چې مبني په هغه باندې رخص دي هغه خو دلته موجود ده ولم یجوز افطار المسافر المترفه او په کار ده چې روا نه وای افطار د هغه مسافر چې کوم مترفه وي او خدای ورته نعمت دولت ورکړی او خو په سهولت سره سفر کوي په کار ده چې اخبار افطار اجازت نه وای عقل فیصله خو بیا دا ده دارنګ وکذالک سائر الحدود التي حدها الشارع دارنګ ټول حدود چې شارع مقصد دا کوم مقرر کړی دي ګوره قتل دا قتل سونه غټ جرم ده لیکن یو سړی د بل سړی مړ کړ وارثانو یې وباښه نو په ده باندې مو قصاص نه جاري کېږي او مقصد دا دی چې یو سړی د سرکه یې وکړه نو که هغه مقصد دا دی چې بخي یې بیا مقصد دا نه معاف کېږي بیا به دنه لاس کټ کول شي اوس عقل تقاضا خو دا وه چې هغه څومره غوټ جرم ده قتل په کار ده چې هغه نه معاف کېدلی او د بل چړی قابل معافي وی لیکن هلته هغه قابل معافي نه ده هغه بل چړی قابل معافي ده نو دا شرعي احکاماتو کې مقصد دا چې عقل من کل الوجوه کافي نه ده کنی عقل فیصله خو بیا داسې په کار وه ښه جي واوجبت ايضا دا اوس دا درته ثابتوي چې الامتثال لا يتوقف على معرفة المصالح چې د امتثال دا په معرفت د مصالحو باندې موقوف ګوره نه ده واوجبت ايضا او شریعت دا خبره واجب کړې ده ولکون النبي صلی الله علیه وسلم اوثق عندنا او لوجد دین چې حضور صلی الله علیه وسلم دا خو اوثق ته مشخواته من عقولنا د مون عقولنا مون دونه په خپل عقول باندې اعتماد نشته چې سونه په حضور صلی الله علیه وسلم خبره باندې چې دا اعتماد ده ولذلك لم يزل هذا العلم مزنونا به او دیو جنو همیشه د پاره دا علم مبخول به علی غیر اهله په غیر اهل باندې دا علم باندې به سابقه مقصد سلف صالحینو بخل کاو او چې کوم سړی به یې اهل نه و هغه ته به یې دا علم نه ورښود ځکه بیا به کنی پکې ګډ وډ شي ويشترط له ما يشترط في تفسير كتاب الله او شرط دی علم دی پاره چې دی علم کې څوک تصنیف کوي دا علم وای نو دی دی پاره هغه شرایط دي چې کوم تفسیر دی کتاب الله پر شرایط دي الاتقان في علوم القرآن دارنګه په مقدمې د روح المعاني کښې چا کوم ذکر کړي دي چې څوارلس څونه علوم ورپاره چې دي ضروري دي بيا څه اشکالات جوابات يې هلته کړي دي بيا يې تاسو الاتقان کښې کتلای شو ويحرم الخوض فيه او حرام د خوض په دې علم کې بالرأي الخالص په هغه خالص رأي سره په دې شیونو کې خالص رأي سره خوض کول دا چې دي دا حرام دي غیر المستند الى السنن والآثار داسې خالص رأي چې هغه استناد هغه سننو او آثارو ته نه اوس صحیح مثال د تکلیف شرعي دا ده، صحیح مثال یې دا ده، ادو چې کوم مثال پېش کړی و هغه د طبیب وال هغه غلط مثال ده، صحیح مثال دې دا ده، شاه صاحب وایي چې ګوره دا داسې مثال لري لکه یو سردار ده ای غلامان دي نو هغه بیماران شو نو یو کس د ولګاو دغه سردار چې باید ته دې بیمارانو ته دوی ور وسکوه چې روغ شي نو اوس که کومو بیمارانو د دغه سړي خبره ومنله دوی یې وسکله نو دوئ به ترې حتماً شي او هلته به ئې آقا هم ترې راضي وي او که کومو غلامانو دوئ نه څکله نو دوئ به په بیماري باندې مړه شي، هلاک به شي او هلته به سردار هم چي ورنه خفه وي. نو سردار څوک ته؟ الله تعالی. بیماران څوک دي؟ دا مخلوق. او مقصد دا دی هغه دوئ په اړه ئې څوکو ته رستولي دي؟ انبیاء کرام. نو انبیاء کرامو ته ئې وتلي چې تاسو دوئ ته روحاني دوئ ور وڅکوئ. نو که کومو وڅکله نو مقصد دا دی چې دوئ به شفایاب شي، هلته به آقا هم ورنه راضي. که کوم نه وڅکله نو دو به هلاک شي د بیماري د وجې نه هلته به آقا هم ونه چي خفه وي دا صحیح مثال ده د تکلیف شرعي وظهر مما ذکرنا ظاهره شوه د ما ذکرنا نه ان الحق فی التکلیف بالشرائع چې حق فی التکلیف بالشرائع کې دا ده ان مثله کمثل سید چې د مثال داسې ده لکه یو سردار وي مرض عبیده د غلامان بیماران شي فسلط علیهم رجلا من خاصته بیا دی مسلط کړي د سردار په دو خلکو باندې یو سړی خواصونه خپلو خواصو نه په ده باندې مقرر کړي، لیسقیهم دواء، دې دپاره چې دوي دوته ور وڅکوي، دی ورته دوي وڅکوي دغو کسانو ته، فان اطاعوا له، نو چې کوم غلامان د ده اطاعت وکړي، اطاعوا السیدا، نو دا داسې ده لکه د سردار اطاعت یې وکړ، ورضی عنهم سیدهم، او سردار به هم دونه راضي وي، واثابهم خیرا، دوته به ثواب د خیر هم ورکړي. او جزا به د خیر ورکړي ونجوا من المرض او نجات به یې د مرض نه هم حاصل شي وان عصوه او که چېرته یې نافرماني وکړله کومو کسانو کومو غلامانو عصوا السید نو دوی په حقیقت کې د سردار نافرماني وکړله واحاط بهم غضبه او د سردار غضب به په دوی باندې احاطه وکړي وجازاهم اسوأ الجزا او دوی ته به بده جزا ورکړي وهلکو من المرض او مرض نه به چې سي هلاک شي بیا ما درته بیان وکړه چې سید الله تعالی څه عبید خلق څه رجل هغه حضور صلی الله علیه وسلم سره والى ذلك اشار النبي صلی الله علیه وسلم حيث قال راويا عن الملائکه او دې ته اشاره کړې د حضور صلی الله علیه وسلم چې دا روایت کې د ملائکه نه دا یو حدیث تا عن جابر رضی الله تعالی عنہ قال جاءت ملائکه الى النبي صلی الله علیه وسلم وهو نائم یو ور فرشتي را حضور صلی الله علیه وسلم ته حضور صلی الله علیه وسلم ودو فقالو فرشتو یو بل خپل اپس کې سره ویل یو بل ته ان لصاحبکم هذا مثلا چې تاسو دغه ملګری یو مثال ده خپل مابينځ کي سره خبري کولې. فضربو له مثلا تاسو يې هغه مثال بيان کو ځنو ځنو ته وتيله چي تاسو خو دو ملګري يو مثال ده تاسو يې هغه مثال بيان کو. قال بعضهم انه نائم بعضو فرشتو وتيله چي اخو دا خو وده ده وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان او نورو بعضو وتيله چي سترګي ودې دي زړه يې چه ده ويښ ده زړه يې ويښ ده فقالو نو هغه نورو بيا وتويله چي هغه مثال يې موږ بيانو مثله کمثل رجل د مثال داسي ده لکه مثال د يو سړي خلکو ته خپلو خپلوانو ته او خلکو ته دعوت ورکړي چې راځو هلته په دې کور کې څه تیار شوی ده خوراک تیار شوی ده بهترین دعوت انتظام شوی ده فمن اجاب الداعی دخل الدار څوک چې د دې داعي خبره ومني هغه دې کور ته راشي و اکل من المعدبه او د دې دعوت نه به د دې خوراک نه به مقصد دا دی چې څه وخوري ومن لم یجب الداعی او څوک چې د دې داعي دعوت قبول نه کړي لم يدخل الدار نو آب دې کور ته داخل نشي ولم يأكل من المأدبه او دې خوراک نه به سو نه خوري دا مثال یې ورته بیان کړ فقالو پسې تتمیم د حدیث ترته کوم فقالو بیا هغه فرشتو بیا ورته وویل هغه نورو ته اولوها له یفقهها چې تاسو د دې چې کوم مثال مو بیان کړ دې تاویل ورته وکړو دا ښه مقصد دا ده چې وضاحت سره دا مثال انطباق ورته وکړو دې لپاره چې نبی علیه السلام په پوه شي قال بعضهم بیا بعضې ورته وویله فرشتو انه نائم چې دی خو وده ده نو څه د پاره سي توجیه ته وکو او تعویل یې ته وکو وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان ابازو نور وتویل چې نه سترګي ودی دي او زړه چې دا ویختا نو اوس دې مثال تطبیق ورته کوي هغه فرشتي فقالو افرشتو تویل الدار الجنه دا کور جنت تا والداعی محمد صلی الله علیه وسلم او داعی سوکتا هغه حضور صلی څلور باندې څلوېښت نمبر حديث ته ما مکمل حديث آ درته بيان کړ دارنګي وحيث قال بل جه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي انما مثلي ومثل ما بعثني الله به چې د ما مثال او مثال د هغه انبیاء کرامو چې خدای پاک انما مثلی و مثل ما بعثنی الله به د ما مثال هغه چې کوم سره کوم شي سره زه خدای پاک راستولی یم دا داسې مثال دی یعنی چې چا ته زه خدای راستولی یم نو ما هغو سره داسې مثال ده کمثل رجل اتا قوما لکه یو سړی ده یو قوم ته راغی فقال نو دا سړی دې قوم ته وویل، یا قوم ای د ما قومه انی رأیت الجیش بعینی، خپل قوم ته ورته وایي چې او ما قومه ما په خپلو سترګو باندې یو غټ لښکر ولید نو تاسو ځان بچ کو، و انی انا النذیر العریان. فالنجاء النجاء او زه تاسو پاره نذیر عریان یم نو تاسو نجات حاصل کو نجات حاصل کو تاسو نجات لازم ونیسو نجات یعنی ځان بچ کوو نذیر عریان دا یوه محاوره ده د عربو دو به داسې کول چې کله به هلته قومي جنګونه و لکه اوس چې په دې ایجنسیو کې کوم قومي جنګونه نو کله به چې داسې یوه غټه حادثه پیښه شوه او يو کس به هغه قوم ته اطلاع ورکول غوښتل نو بيا به يې بالکل دا لباس، کپړې، چې کومې عارضي دي دا به يې وباسلې او سوچه دغسې به مقصد دا دی چې هغه قوم ته ورغی اوازونه به يې کول چې مثال فلانۍ حادثه پېښه شوې ده، داسې شوي دي، بيا به هغه ټول قوم به بالاتفاق هغې خبرې ته چه کېده ورواته. دې ته نظیر عریان وايي. خو دا بیا دې سره دا اوس ضروري نه ده اوس چې استعمالېږي نو چې کله یو سړی خالص هغه قوم یوې خبرې تر بولي خیرخواهي په بنیاد بیا دې پاره دو دا محاوره استعمالوي چې زه تاسو پاره نظیر عریان یم دا ضروري بیا نه ده چې خامخا دې کپړې ایستي اوس دا یوه محاوره جوړه شوې ده نظیر عریان و انی انا النظیر العریان فالنجا النجا یعنی تاسو نجات لازم ونیسو نجات لازم ونیسو فاطاعه طائفه نو بیا یو ټولی ولګي د دغ سړي د خبره ومني من قومه د ده قوم نه فادلجو فانطلقو علی مهلهم نو آ شپې شپې لاړ شي او خپل خو په آرام سره سفر وکړي چې ورځ کېږي هغه لشکر راځي نو دوی خو سفر طی کړی فنجو نو دغو خلکو نجات میند کړ او دی تابعداري وکړي د هغو اعمالو، د هغو اوامرو او هغو نواهیو نه ځان بچ کړي چې کومو نه زه منع کوم، چې کوم ما را تګ په کړی ده، نو چې د کوم خلک د د سړي والا خبر ومني، نو دا چې کوم ما خبر ومني دا داسې ده لکه د دې لښکر سړي والا خبر ومني، نو دا به هم نجات میند کړي لکه هغو نجات میندلی وو. ومثل من عصانی وکذب ما وکذب ما جئت به من الحق. او مثال د هغه چا ده چې څوک د ما نافرماني وکړي او تکذیب وکړي د هغه احکاماتو چې کومو باندې ما راتګ کړی ده، د حق احکامات، د هغه تکذیب وکړي، بالکل دې مثال دا شی ده، یعنې زه خپل قوم دپاره نذیر عریان یم، نو که لکه هغه یو لښکر د هغه چې خلکو ته ورکړی و خبر چې داسې لښکر درباندې روان ده، چا یې خبر ومنله نجات یې مینده کړ، چا یې ونه منله. نجات یې مینده نه که هلاک شو نو دا رنګې ما او د ما قوم په مابینځ کې داسې مثال ده زه رانه قوم ته څوک چې ما دعوت ومني نجات یې مینده که څوک چې ما دعوت ونه مني هغه هلاک شو نو اصل کې صحیح مثال تکلیف شرعي دپاره ادا ده او چې کوم هغه اهل اعتزال مثال پیش کړی و چې نه دا شریعت وظیفه صرف هغه اخبار ده د خواص الاعمال نه په اعمالو کې خپل عقلا دا هر شی پراته دي شریعت صرف هغه مقصد دا دی چې داسې مثال لري لکه یو طبیب د هغه دویګانو خاصیات چې کوي بیانوي نو هغه مثال د اهل اعتزال صحیح نه ده صحیح مثالونه دا دي چې د کوم ده پیش کړه وقال راویا عن ربه او بل چې حضور صلی الله علیه وسلم دا روایت کړی دا حدیث قدسی ده انما هي اعمالکم ترد علیکم دا مصیبتونه دا آفات دا تکالیف دا قحطونه دا ظالم حکمرانان دا چې په تاسو باندې مسلط شوي دي دا چې په تاسو باندې مسلط شوي دي نو دا د تاسو اعمالو نتیجه ده دا تاسو باندې هغه خپل اعمال خدای پاک څه دي راړولي دي دا مسلم شریف ابواب البر والصله کې دا روایت چې دا راخیستی ده بهر حال او چې کوم داسې مسائل نه دي نو په هغې کې به معذب نه وي نو چې کوم روایاتو کې راغلي چې دا سکانو شواهق الجبل لکه امام صاحب نه په خپله په دې کې دوه روایته راغلي دي نو چې کوم روایاتو کې داسې راغلي دي چې سکان شواهق الجبل او اهل فترت په معذب وي نو هغه به مونږ په دې باندې حمل کړو چې په هغو مسایلو کې به معذب وي چې کومو کې عقل مستقل ده د هغې کې حسن او د قبح معلومولو کې او چې کوم داسې دي کوم روایت دا راغلی دي چې دوی به معذب نه نو هغه به په هغه باندې حمل کو هغه روایات چې کومو کې عقل مستقله نه ده کومو کې عقل مست... شاه صاحب یو عجیب انداز دا بیا وروسته پته لګي چې کله د سیاسي ابحاثو نه ورتېر شي حجت الله البالغه ابواب شروع شي د احکاماتو بیا د داسې د باب احادیث رواخلي داسې کلیې ورته کېږي که نه د تعارض دفعیې دپاره چې عقل ورته حیراني شاه جي نو وجه د تطبیق آ دا کیدای شي. اوس مسئله دا ده دې پر تاسو عنوان کیښودلای شو تدوین علم اسرار الدین ممکن وفیه فوائد جمه تدوین د علم د اسرار الدین دا ممکن ده او په دې کې ګڼ شی فواید دي په دې کې ګڼ شی فواید دي دا اصل کې ځینې خلک راغلي دي، هلکه دا درې که دا څوک ده، دا ماشوم ده که څه شی ورته یې پاسوه دا نو دا اصل کې ومن الناس من یعلم سره دی را درومي او یو خبره کوي دا بعض خلک راغلي دي هغه وایي چې ټیک ته موږ دا منو چې دا